بیانې او دا بیان د منافقانو دی تفسیر قرطبی لیکلی دی هاذا فی المنافقین دا آیت د منافقانو متعلق ده د منافقانو باس دې د پاره وروړي چې مخکې سیاسي احکام دي په انصاف عدل فیصله هم منافق نه کولې زجر ورک نو قتال او جهاد هم منافق نه کوي او کار ادا دی چې کله د جهاد وخت نه کوي او کله چې وی ناغه وخت کې نیغ نیغ کی وخت نه پیژني علم ترای تنو ګورې للذین کسانو تقیل لهم چې ویلی شوی دوی ته کفو ایدیکم بن کې لاسونه فل حال د جهاد نه فل حال جهاد مکه دا مقنوه دا حکم یا وی مدینه کې او یا د مکه کې او یا د مدینه اولنې روزي دي جنگ مکوي لا وخت نه دی فرض شوی نه دی فل حال دا غي پځه په خپل اصلاح کوشش وکړي واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځوا تو زکات ورکوا تو زکات ورکوي زکات خو فلما کتب علیهم القتال کله چې فرض شو په دې باندې جهاد اذا فريق منهم ناسا په یو ډله په دوی کې اخشون الناس یریدل د خلکو نه که خشیت الله پشان د یری د الله داسې مخلوق نه یریدل لکه سړی چې الله نه یری او شد خشیا بلکې او په معنا د بل بلکې زیات په یره کې د الله نام د الله نام زیات یراوه د مخلوق دا منافقان یادې دا صحابه نه یادې دا آیات د صحابه بارک نه ده دا ما قرطبي وی هاذا فی المنافقین منافقان مبارک ده وقالو او وی ربنا زمون ربا لما كتبنا علينا القتال لما كتبت علينا القتال تاول فرض کپون باندې جنگ فی الحال فی الحال نو پکار او لولا خرتنا تاولی مونږ رستو نکړو اله جلن قریب تر نیټی نږدې پوري نږدې پوري تر مرګ او یا دا د چې سو وخت پوري مونږ تیاری کړې مو خو ته تیار نو زیات شوی وی علبم جنگ کړی وی مضبوط شوی وی دا د منافق خبري قل ورته پیغمبر متاع دنیا فائده دا جند دنیا قلیل معمولی دا کوم پوری بجم ده والآخرتو او آخرت خو آخرت دا ترغیب ال آخرت مطلب ثواب د آخرت والآخرت بدل د آخرت خیر غره ده لمن دا غچا د پاره اتقا چې ځان ساتي د سستیانا منافقتنا ولا تظلمون فتیلا او ظلم زیاته بونی شي پتا سبانه پاندازا دا غبته او تار د کجوري دا ډوکی مطلب ظلم مراد ثواب کې کمه ثواب کې بم کمه ناراضي پورا اجر بردل الله درک او د مرد اجر نه جهاد پرې دی چې مړ بشو جهاد لزکنوزو که مضبوطه قله کې مې هم به مرګ در پسې راځي مرګ نه بچو نشي نو د مرګ د یاري نه جهاد مپرې ده مرګ خو یو اټلا تقدیری فیصله ده وین تو سبهم کچر تورسیږي د منافقانو ته حسناتون سو خوشحالي نو یقولو دی وی هازی دا من عند الله دا خو من عند الله دا الله دا طرف ندی مونږ د دې قابل نو دا خو بس الله مهرباني وکړه نو مقصد یې سی مقصد پیغمبر او صحابه کرامو ته سپک نظر کتلی ستاسو د لاسو هم بیللې وا دا خو الله سره لګټه راکړه کینی تاسو خو مونږه زیت رسولو مړکولو وان تصبهم او که چرته ورسیږي دوی ته سیئة څه تکلیف د الله په لار کې نو یقولو دوی وایي هذی من عندک دا ستا د لاسه تکلیف وایي پیغمبر ته ستا د لاسه پته راشي دا نه وایي چې ستاسو محنت و وایي نه بس داسې الله مهرباني وکړه ګینې ستا د لاسه خو مونږه بیللی و مونږ وجلی شیو قل منافق ته الله وایي نه پوهېږي په خبره اوله خبره خو دا ده، قل وایه د پیغمبره کل دا ټول خوشحالي ده که غم من الله د الله د طرف نه دي، خیر شر تکلیف خوشحالي د الله طرف خو فما لهؤلاء القوم څه وجه ده دې قوم له د منافق قوم له چې لا یکادونه قریب نه دي یفقهونه حدیثا چې پوه شي په خبره دی د سره د الله او رسول په خبره نه پوي د دین په خبره اړو پويږي نه چې په قران سنت نه پوي چې خیر شر دا ټول د الله د طرف نه اصل اوس خبره وره اصل دا سره ما اصابک هغه چې تا ترسي مخاطبه من حسنتن سو خوشحالی فمن الله نو دا د الله فضل او احسان ومنه دا مطلب ته خوشحالي را ده الله فضل ده وما اصحابک هغه چې ورسیږي تا ته من سیئتن څه تکلیف فمن نفسک دا ستاد عمل د وجه نه دا د انسان څه غلطي کړي نو دا غلطه د وجه نه دا ګناه د وجه نه تکلیف مصیبت را ورسی نو دا خطاب عام ده مخاطب دلته صيغه د نبی علی السلام استعمال شوی د مراد ته مخاطب وارسلنا کل الناس رسولا بیان د عظمت اورت په منافقانو چې اسنه دا منافقان دا د پیغمبر سپیره توپ غني استاد الله سره شکاسو شو نه نه نه وارسلنا کل الناس رسولا تمور علی گله د خلکو د پاره رسولا استاد پیغمبر ستا کار خو دغه ده چې خلکو د دین بیان ګټه بیلات نقصان دا د الله د طرفه ای وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله غوا ستا پر رسالت نور قانون دقه دی چې خوشحالی د الله فضلی نعمت او تکلیف بزان باندې غور کې چې دا ما سنسه کوتاهی غلطی شوی سوسیلی غلطی ده داغه د وجنه من یطع الرسول چا چې اطاعت تابعداري د الله د رسول پیغمبر وکړه فقد اطاع الله یقینا تابعداري د الله وکړه ومن تولوا سوق چې وړید د دې تابعدارانه نو بس وبال او نقصان بد دین ومن تولوا نو فوباله علیه کنا څوک چې وړید د پیغمبر د اطاعت نه وباله پد ده ځکه چې په ما ارسلنا کاله محفیظا پس ته مونږ نه را لګلې په دی باندې حفیظا څوکیدار او نگهبان ستا کار بیانو اوس نه منینو ته دې کې د پیغمبر نقصان نشته دا د دې خپل ويقولون دمو قبائح دي ويقولون ويدا منافقان طاعتن امرنا طاعت کار زمون منل دی منل زمون کار خو سیبا اطاعت طاعت نکره د معنی منل دی منل بس سیب زمون کار خو بس منل دی مون خو مون خو تابعدار سپیانیو خو پیزا برزو من اندک کله چې لاړ شي ستاده مجلس او خوانه نو بیتا شپته ری طائفن یو ډله منهم بدوی کې منهم د دوی نه غیر الذی په غیر دا خبرونه تقول چې تا ته ویلی تا ته وی تابعداري الته چې لاړ شي نو خپل کې بیا دا وی عاصم وی تابعداري نه کو دستا سره د وعده او د خبره خلاف بیا کارونه کوي خو الله والا یكتب لکی ما یبیتون هغه چې دی پښپته ری د شپې کوي منسوبې جوړي فارزانهم فلال ته مخواړه وا توکل الله او بروسه اعتماد په الله کوا وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله کارساز دا د منافقانو قباحتونو یو قباحت داو چې یخشون الناس که خشیت الله بل قالو ربنا لما كتبت علينا القتال بل وان تصيبهم سنه يقولوا هذه من عند الله افلا تدبرون القرآن آیا دی سوچ فکر نه کوي په قرآن کې په قرآن کې سوچ فکر وکي نو د الله اطاعت او رسول اطاعت ته به تیار شي ولو او منافقت به بیان کوي ولو کان من عند غیر الله که چرتوی دا قرآن د طرفه د غیر الله نه الله نه علاوه د بل وې ځان نه جوړ شوی وي نو لوجدو خامخا دوی موندل وی فی بده کې اختلافا کثیره اختلاف ډیر زیات د دې اختلاف نه مراد تناقض او تفاوت ته اب کې نشته تناقض په کې نشته او تفاوت اختلاف درې قسمه تفسیر قرطبي وای یو اختلاف تناقض دی اختلاف تناقض چې مثلا یو ځای کې توحید ته حق ویل او بل ځای کې شرک ته حق وای نو دا اختلاف تناقض دا پکې نشته بل اختلاف تفاوت ته چې بعضی خبره هغه بلیغ او فصیح دي او په بعضو کې بلاغت نشته بلاغت مرتبه نه راغورځي دي دا پکې نشته نو ته پکې نه پکې اختلاف شته او نه پکې نه پکې تناقض شته او نه پکې تفاوت شته البته یو د اختلاف تلاوم اختلاف تلاوم ناغه اختلاف تلاوم بئی ا حسن دی ښا هغه اختلاف اختلاف نه دی حسن دی لکه مثلا دا قراتونو اختلاف او حسن دی یو قرت او بل قرت یا د فرعي مسائل او اختلاف نو دلته تی دا ولنی دو مراد دی تناقض او تفاوت پکې نشته هغه بل اختلاف تلاوم بکی او حسن پیدا کوي و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف يزاو به دا بل نه خدا منافق منافق بغیر تحقیق خبره خوري دا ګران دی دا ځای بغیر تحقیق خبره خوري دا د دې عنوان ش د دې منافق او یا منافق د امیر په اصطلاحاتو او خبرو باندې نه پوي دی کوي دا داسی جهاد کې جهاد کې ټول جهاد بنا په رازداري وي رازداري پکې اهم شی دی لا تتخذو بطانه من دونکو جهاد پدی کی نو امیر دا سکی چې کله کوډ ورډز استعمالي خفیه الفاظ کوډ ورډز کوډی کنه کوډو نه کوډ موبایل باندې لپټاپ باندې کوډ لګیدل دی بل څوک نشي کولاولې صرف د معلومي نو کوډ ورډز هغه کوډ ورډز جهاد کې استعمالي دشمن ته پتهونه لګي نامیر کله کله داسې کوي جاسوس خو موجودي نو دوی الکه نن د امن شپه ده مطلب دا چې تیار اوسه او دشمن جاسوس چې ناسی هغه الته اتلو لګي الکه وای نن سنشت بس خودلته د لاندې کمانډران پوي کړی چې مطلب سره ځان تیار ساته او کله اعلانو کې نن دا یارش پدا نو مطلب دای چې بس نشته ودشه نو په دې خبره لاندې کمانډران پوي لاندې منافق سی یا ناپوهه کارکون او مجاهد اغا لاندې کمانډر سره په جنگ شي وګوره امیر صاحب دا وی او تدا کې الله وی دې په خبره نه پوي په کار دارا چې په خبره نه پويږي نو امیر ته رجوع کا جګړه ما جوړه وا نو دا یو خبره ای نو دا کوډ ورز کله کله جهاد کې استعمالی دارنګ نام شبی پکې نام شب نام شب دا چې خامخا مجاهدین او زیروزی تیاروی الکه دا خپل لکه پر دې پته بسنګ لګي چې خپل نه گزارونه باسي نو او یا چرته په دشمن باندې اعتمادونه کی جاسوس رانه نوتی نو دیو جن امیر د شپې نوم مقرر کی کمانډرانو ته پټو خای نو هر کمانډر خپل ما تحت پټو خای چې لکه هغه پیجنې چې لکه دا دا دا مې مرګري نو بیا که څوک اوزی روزی او څوکیداران او رباط والا ولاړی نو هغه تم دغه کوډ ورز معلومي نو داسې کوډ ورډ زی منافق وي په دې اصطلاحاتو نه پوي په خپل پويږي نه او بر امیر ته یا کمانډر ته رجوع نه کوي نو کار خراب کی دقه وي و اذا جاءهم کله چې راشي دوی ته د منافقانو امرن یو حکم د امیر د طرف نه من الامن د امن د شپې او الخوف یا د یری د شپې نو د پیغور نه کوي پوی ځان به پوی نه خو ازاو به بغیر تحقیق خوري نور مغلو تعالی کا امیر سی ویلی د امن شپه د خپ آرام مو دشه ابل مو د کوي اوس پوی نه ده ولو ردوه کچری دوی واپس کړو دا خبره ال رسول پیغمبر ته و الی اولی الامر منهم یاغه ذمہ دارانو ته چې په دوی کې دي دي کې کم ذمہ دار ذمہ دار خلق دي اولو الامر یا اولو الامر علما هم دي چې کم بویږي استنباط کولی شي لکه تفسیر قرطبي وای چې ذمہ داران هم مراد دي او اهل لیل موافق هم مراد دي اهل لیل موافقه او اهل رائے زیرای خلق امراد نو که چرته دی واپس کړی دا خبره پیغمبر ته و الی اول الامر منهم او ذمہ دارانو ته پدوی کې نو لعلمه الذین خامخا پوی شی وو په دې خبره باندې الذین کسان یستنبتونه منهم یستنبتونه چې استنباط کولی شي د دې خبرې منهم په دوی کې کم خلک چې د استنباط اهل دي نو هغه خلک به په دې پوه شي چې هلکه د دې خبرې مطلب څه دی یا یستنبتون منه چې تحقیق کولی شي د دې خبرې په دوی کې دوی کې چې کم خلک د خبرې تحقیق والا دي نو هغه خلک به په دې پوه شي او دی به په پوه کړو چې د امیر د دې خبرې څه مطلب دی خدای په خپلم نه دی پوي او ځان پويیم نه نو لمسلي جوړي کی لانجي جوړي کی جګړي جوړي کی نو لاندې مجاهد مجاهد سره په جنگ شي کارکون د کارکون سره په جنگ شي استنباط ویل کیږي او بو را استلو ته د زمکینه او بو را استل خدا کم استنباطی هغه ماهر د کویانو چرته نمی ویني نمی نو دا غزمه کې اندازه لګي دلته وبدي په دې باندې ماهرین پوي ظاهر کې بل تنخ کاری موتا و په ولاړې مونږ ته پته نه لګي پته لګي چې دې زما کې بوبي نه سونه بي اما هرو درګه ولا کدل ته وبشتا نشته دا زینا غزه اما هری نو هغه د نمه او د زمکه کیفیت او حالت نه معلومات دقه سه مجتهد می ام قران سنت مخه تکید مونږ ته ظاهر یو شان ښکاری ولیکن داغه باطینی لكل آیه زهر و بطن حدیث کې راځي ظاهر دغه د چمګه ترجمه تفسیر کو او باطن هغه د چې هغه اهل علم اجتهاد والا ته معلوم دی یا د نظم قران سره تعلق لري کوم چې نظم قران ماهرین دی وی دا داوا او دا پکې دی عیسی او دا دا او دا غي تخکاری او یا مجتهد د غفیقی مسلې روباسي دته استنباط ویل کی مجتهد دا کار کوي یعنی گویا کې په دې آیات او حدیث کې سه اشاره موجوده ای چې پای باندې عام خلک نه پويږي او دغه مجتهد پی پويږي هغه تحقیق کوي او بار ترو باسي دې ته ویل کی دیو جن تفسیر قرطبی والا دلته لیکلی دی او هو یدل علی الاجتهاد اذا عدم النص والاجماع دا آیات دلیل دی په دې باندې چې دا دلالت کوي په د اجتهاد باندې کله چې نسنی او اجمانی نس نشته نو بیا اجماع ته وګورو صحابه کرامو بس اجتهاد کړي ایو په اتفاق کړي نو کې اجماع ونو بیا هم زموږ اجتهاد ته ضرورت ني نه نشتا نه اجماع شتا نو دا غینه بعد به بیا سي اجتهاد د مجتهد کای دغه خبره جساسم لیکل په احکام القرآن کې وفي هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس والاجتهاد في احکام الحوادث وجوب د قول دا واجب دي چې سبا کوي سره قياس او اجتهاد في احکام الحوادث وکړي ولی سوی اذا ازاو لو ردوه الى الرسول ولا الى اولي الامر منهم انه لعلمه الذين يستنبطونه الله رسول ته رسول ته یا اولي الامر ته واپس کول غواړي دا سوق دي الذين يستنبطونه منهم استنباط والا خلق چې استنباط کولی شي دلته بیا جساس وی نو بلته دا معلومه شوه چې اهل استنباط خو بس کوي ها یستنبتونه منهم خو چې څوک اهل استنباط نه یا بس کوي ولو ردوه د تبه رد کین نو چې هغه کله استنباط کی نو د به سکی منی دا به داغه خبره مانی نو بس هغه تقلید شو نو ځکه جساس وی و منها یو خو ته معلومه شو د مجتهد استنباط او اجتهاد خدویم و منها ان العامی علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث تقلید د علماء په احکام حوادثو کې نوې مسلې پیښ شوې مجتهد اجتهاد وکړو نو ان العامی علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث دقه خبره نواب صدیق حسن خان فتح البیان کې مکړه استنباط هم ثابت ته او چې کوم خلک په قران سنت برای راس نه پوي او د عالم منینو چا چې استنباط کړي نو العالمه الذين يستنبطون منه الکه وی د تقلید ثبوت کم دی ودا ده کنه نور کم نه په خبره نه پويږي کومه خبره چې امیر رسول کړي وا په قران او سنت برای راس نه پوهید نو ولور دوی لر رسول نو رسول خوشتنه او یا سنت والا نو سنت باندې دی پوی نه دی نو الا اول الامر منهم نو لعلمه الذين يستنبطون منه وي استنباطو کې پوي به کې پیر چې پوي کې دی به منی کا د قشه ده اوس تقلید سبلا ده خو د قشه ده نور صدا سه بو بلا خو نه ده خو مجتهد امام حنیفه امام شافعی امام مالک را پاسېدل دا د قران سنت مخه ته خېدي او د قران سنت گہرای باندې هغه پوی دی په قران حدیث کې څه اشاره ده عین حکم رسې د مونږه په پی کړو دا والي عمل پکوي نو د امت سره بد وکړه خو وکړه وی وګوره فقہ چې دا د امت د انتشار سبب دی انتشار سبب نه دی دا خو د امت د اتفاق سبب دی او د امت تر احسان دی د فقهاو ولولا فضل الله علیکم که چرته نوې فضل الله الله پته استاسو قران نوې ورحمت او رحمت د الله نوې پیغمبر نو لتباتم الشیطان تاسو به تابعداري د شیطان کړي وا خدا خدا چې قران او رسول شته نو الا قليلا سوا د لګونه فقاتل فی سبیل الله دا ترغیب او تشجیع بیا قتال فقاتل پس جنگ کو فی سبیل الله اذا الله پلار کې او لا تکلف الا نفسک تکلیف کې ما چو مگر خپل سزان زیات بوج با پزان راچه امیر با زیات لوړ بوج پزان راچه وحارز المؤمنین او تیز کو مؤمنان په جنگ عس الله یقینی چې الله با اسا دلته باندې یقین یقینا چې الله با یکف باس الذین بن کی جنگ دا کسانو کفرو چې کافر دي ته کافرو جنگ به بن کی مطلب په دې کافر بروب واچي کن خو چې ته خو پاسه او الله والا شد واسن الله ډیر سخت دی په جنگ کولو کې د فرشتو په ذریعہ کنه ارولی واشد تنکیلا او سخت دی په تبا کولو کې دشمن تبا کوي من یشفا شفاعتا حسنتا یکل نصیب منها بیان د شفاعت ورکه جواب د پیشکشه ورکه به احسن منها په غوره د دین او ردوها یا واپس کې دی لره د هغه په مثل ان الله بشک الله کان دی علی کل شی حسیبا پر یو شی حسابناک خبره د شورو وا د جهاد رسوم د جهاد دا منس کې د شفاعت او د تهیه بیان راغې چا درته سلام واچو نو فحیو باحسن منها خ جواب ورکو کنی نو ردوها کم از کم هغه سلام جواب خو ورک کنه که خنی نو ګور عجیب خبره خبره د جهاد شروع په ګراغ شفاعت او په ګراغ سلام نو ټیک ده قران د عموم د وجه دا مطلب هم دی خو مفسرین ویل دي موږ دا وایو چې د دې مضمون سره سم مناسبت ته دا خبر نور خو ټیک دی باندې مفسرین باس کړم دا مسلې هم ته ثابتې کړې دي ځکه چې د عموم په اعتبار دغه مطلب دی خو ظاهر خود دې مضمون سره نو د مضمون سره مناسبت دا چې شفاعت په معنا د بیان شفاعت په معنا د څه بیان او دغه جهاد یادای کنه جهاد وی کوي فقاتل فی سبیل الله وحرز المؤمنین جهاد وکي او مؤمنان به تیارای نو اوس ومن یشفع شفاعتن حسنه چا چې بیان کو بیان خ د جهاد دا مطلب دیو جنا غرائب القرآن والوی چې دا آیات چې ده نزلت فی الجهاد جهاد واره کې نازل جهاد واره کې نو معنا دا چا چې بیان کو بیان خ یعنی د جهاد خلکو ته جهاد بیان نو یکل له نصیب منها وی بدلا برخه ایسه د دینا چا جهاد لاله د ما سره په کیسه ده و مې اشفا شفاعتن سیا چا چې بیانو کو بیان بد جهاد نه خلق منې کړل نو یکل له کفل منها وی بد د ذمہ داری او پیټه په د باندې د دې پیټه و بدی وکانه الله د الله لا کل شی مقیدا پاری او شی باندې نگهبان و اذا حییتم تحیه څنګه چې سلام ته وای نو تحیه نه مراد ژوند دی کولم دی کنه جم دی کول کله چې تاسو جم دی کړی شي به تحیتن په جم دی کولو نو فحیو پس تاسو مخلق جم دی کې به احسن منها خو غره د دین او ردوها یا د دې غونته خو جم دی کې کنه د ځان غونته مراد ته دا ده استاد ته تیار کړي ته قران توحید جهاد د پاره نو فحیو باحسن منها د دینه تخکارو استاد نوی خو کنو د کا حدیث کې راتلل کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې حاضر دی غایب ته دا خبر اور سي ځکه ډیر کرتا سي ربا مبلغن رب مبلغ ډیر کړه ته داسیو چی چې خبره چا ته رسیدلې ده هغه شاګرد د استاد نه کله خش د استاد نه شاګرد کله ډیر کارو کی نو دا مطلب ده فاحسن منها د استاد نه زیات کارو کا او کني او ردوها کم اس کم د غمرخو کا یا ځان غوندې خو یو کس پیدا کا د مطلب شو د جهاد قران توحید د پاره نو دا در اصل بیا جهاد سره ولګی دا نو تهیه سره ملګی سلام سره سلام درک نو په حیو بیا احسن منها خ جواب ورک او السلام علیکم ته وعلیکم السلام ورحمت الله ټیک ده دا د مفهوم نه بار نه ده ولیکن د مضمون سره نه لګی نو مضمون سره مونږ لګاو مضمون د جهاد دا مطلب نه چې دا غبل تفسیر غلط دی غلط نه دی هم دی خو لیکن مضمون سره لګیږي په دې طریقه چې دا تحیه ستا جم دی کول او تیارول دي ته استاد تیار کړي جم دې کړي په قران او سنت او جهاد په نظریه نو فحیو باحسن منها ته اوس د دینه خجوړولو کا خلق جم دی کا او ردوها یا دغم رکار یا د ځان پشان یو پیدا کا دا مطلب چی استاد د سره مهنت کو فکر سوچ درک نو دا خو به خوند شاګردی چې ځان غوند می او تن پیدا نه کی په کار چې ځان غوند خو یو پیدا کی او کنی نو دا استاد د مهنت حق ده ادا نکړیش ان الله بشک الله کان ده علی کل شی نصیبا پاری او شی باندې حسابناک الله لا اله الا هو دوس اذا حییتم بتحیه دا تحیه پیشکشی د صدا ادا ده کنه خپل مسله واضح شو الله لا اله الا هو پسې جم دې کړې وي اذا حییتم بالله اله الا هو په توحید جم دې کړې نو فحیو باحسن منها دغه څه خلق به توحید تم جم دي کا او د دینه زیات او ردوه کم از کم دومره کار خو یا د جهاد مسله مخ کې نشورو وا نو جهاد سره کی دا جهاد سره پاره ده فلیقاتل فی سبیل الله د سره پاره د مسلې او د کلمې د پاره چې الله ولا اله الا هو الای کلمت الله لا یجمعنکم خامخا راجم او کتاب سو الله الی یوم القیامت برز قیامت لا ریب فیه چې شک نشته داغه پراتلو کې والله والله خو هر کسوم واپس کړی دی دوی لره بما کسبو په سبب د خپل کړو خپل کړو د وجنه الله دی واپس کړی دا اصل کې کم منافقان مراد خاص منافقان یادې اصل کې دوه قسمه منافقان یو منافق هغه و چې هغه په دار اسلام کې دن نه وسی او دویم منافق دار اسلام نه بهر وسی او هغه د سره دوکه نقصان کوي نو داغه باره کې بد ورای نه بس یو راي ختم اپ دار اسلام کې دنه منافق وجل منو د نبی علی السلام دور کې وجه دا و بیا وی خلک وی چې وګوره خپل مرګري وجني نو دا د مدینه منافقانو حکم پاتې شو د مدینه دار اسلام نه بار منافق دا بارکه حکم دا دی چې دوکه کوي نو د سر وجنګي نو دا مطلب دیغه د مدینه نه بهر د دار اسلام نه بهر منافق یاد یا بارکه فئتین دو رائمه جوړیږي یو خبره ده بس والله وار قسم به ما قسم الله واپس کړی دی ولی دار اسلام ته دن نه ناراضي او اتریدون تاسو غواړئ ان تهدو چې تاسو لارو خای توفیق ورکې منغه چاته ازل الله چې الله په مہر د گمراهه والے دی و من یذلل الله چلر چې الله گمراه کی فلن تجد له سبیلا هرگز و پیدا نه کې دلر سملار دا مطلب نه چې گمراه الله گمراه کنه اوس با په سملار ناراضی نو الله چې گمراه کړه دې غریب په کیسه ګناه ده الته ما معنا کی وې څه مہر د گمراه او مہر د ست وجې لګي او د خپل عمل نتیجه دا مطلب و و ها وما یذل الله فلن تجلو سبیلا چاله چې الله گمراه کی مہر د گمراهه پیوي هرگز و پیدا نه کې دل رب یا سبیلا لار ودو غواړي دا منافقان لو تکفرون چې تاسو هم کافر کی کما کفرو لکه څنګه چې دي کافران شوی دي فتكونون انو شیتاسو سوان برابر په دې کفر کې نو فلا تتخذو منهم منی سید دې منافقان اولیاء دوستان حتا یهاجرو سو پورې چې هجرت نکړي او دار اسلام ته نی راغلي فی سبیل الله ځکه دا داغه دار اسلام نه بهر منافق اې اسلام هجرت او کو د نراغې نو بس ټیک ځکه چې دا حکم د نبی علیہ السلام دور کې چې کم سړی می ایمان وروړي او عذر رکاوټ وتنی نو د بدار اسلام درازي بار بنه پاتې کی ولی دا یې دو درې وجه یو وجه دا وا چې دار اسلام نه بهر مسلمان محفوظ نه نو تکلیف به تر رسول شي دلته چرایشي محفوظ وشي دویمه دا به ضرورت ده دیو چې دار اسلام آباد کی قوت جوړ شي نه دا پر ضروری چې مسلمانان راغونی شي چې دل تراشی نو دلته یو قوت جوړ شي نو بار پاتې کیدون کې بار کې دا حکم چې دا بار پاتې کیدون کې چې هجرت نه دی کړی بروستو رام شي مخ کی صورتونو کې چې هغه کتاون هغه هجرت نه کوي نو تاون هم سره بیا نشته او منافق کدا دار اسلام نه بار دی نه د خلاف به تور استعمالي چې دوکه مو کو ځکه وي حتا یو هاجرو بي سبي هجرت بکې فین تولوا فخذوهم کوړې دل دا غیر مهاجر منافق د چې ده د وړې د یعنی هجرت اونکه سره کې نه خو نو فخذوهم ویني سي وقتلوهم وی وجنه حيث وجدتم چرتم چي مندل ولا تتخذوا منهم اولیاء منی سي د دینه دوستان ولین دوست ولا نصير او نه امدادي الا الذين يسلون دا اقسام د منافقان بیان منافق بیا سو قسمه ده ناغه اقسام خي یو منافق خو مخ کې وخو اخو هغه منافق دی چې هجرت نه دی کړي او دوکه کړي دا بار کې دو دورای ما جوړي فیتین بلکې دای حکم دادې خذوهم دویم کې سمزل ته بیانې الا الذين مغرا کسان ای سر بجنګ ني تا د یو قوم سره ملک سره معاهده شوه ده او د دې منافق د هغه قوم او کافر سره معاهده ده نو دا معاهد المعاهد الته پناه واغسته بس او جاءوکم دریم قسم یارالل تاسو ته حسرت صدورهم چې بن شوی تنگ شوی دی د دې سینې ان یقاتلوکم د جنگ کولونا د جنگ کولو تاسو سره د جنگ کولونا تاسو سره جنگ نه کوي بس او یقاتلو قومهم یا د جنگ کول د خپل قوم سره دوی نور تنگ شوی دي نه تاسو سره جنگ کوي نه قوم سره مطلب څه عاجز منافق عاجز منافق چا د جنګ مقابلې نه عاجز دی دیم منی سه مې وجنه معاهد المعاهد تبم سنوای او هغه منافق چې مقابلې نه عاجز دی نه تا سره جنگيږي نه قوم سره دي ته بسنوای کم ته وایو هغه مخ کې چو ولو شاء الله که چرته خو خوي د الله نو صلی الله علیکم دوی به مسلط کړیو پتا سبانی یعنی زور ور کړی وی پتا سونو پالا قاتلوکم جنگ به کو تا وسرا خو ګور الله ول سینې تنگ کړي نو د جنگ نه تور دال کې خو یعنی دیوم جنگې دل کنور چې جنگې دل نو دا د الله احسانو معنی فین تز فین تزلوکم که چرته پډړ شي تاسو نه دا منافقان په ډډو فلم یقاتلوکم نه جنگ او تاسو سره والقو الیکم السلام او در کول تاسو تروغه اخسته تاسو ته صلح پیشکش کو تاسو ته السلام د صلح صلح کو نو فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نه دې ګرځول الله تاسو د پاره په دی باندې سبیلا لار د جنگ او قتال بیا وسر جنگ نه کو اصل ته غاړي لار د جنگ بیا نشته چې جنگ وسره وکي قتل وکي ستجدون اخرین یریدون ان یامنوکم سلورم قسم د منافق دام غیر مجاهد غیر مهاجر هجرت نه کړي دار اسلام نه بار دی ستجدون زرد چې وبمومه آخرین نور یریدون اراده بلری ان یامنوکم چې امن والی تاسو نه و یامنو قوم او امن کیوسی د خپل قوم نه یعنی په منافقت سره ځکه امن غسر خزلنا په دې امن برقرار نه ده موقع ته ګوري راشه اوس په فلال سر بچکم او بیا چې مکملو شي کار وکوم نو منافقت سره داسي وایا زره چې ومه تاسو نور اراده بلري چې امن والی تاسو نو امن والی د خپل قوم نه خو په منافقت ولی وی کله ما رادو هر کله فکل ما ردو کله چې دوی واپس کړي شي ال الفتنه ته فتنه تا کله چې دوی واپس کړي شي کار د شرک تا فتنه تا جنگ تا که چا ورته د شرک او د جنګ خبره وکړه د مؤمن خلاف چې راځه لکه اصله در کوم او راځه توره را پورته کا نو اور کی صوفیها سرکوزی ورننوزی پدې کې اور کی صوفیها ننوزی پدې کې سرکوزی ورننوزی پدې کې یعنی مطلب بیا سرپنه کوي او ساز خلاف تور رالی نو فیلم یا تزلوکم که پډډه نشو ستاسو د مقابله نه ویلقو الیکم السلام او پیش او کینه خطا او استغاړه ویکوف ایدیهم او بند نکړل لاسونه خپل د جنگ نه نو فخذوهم بیا ونیسئ واقتلوهم ویې وژنئ حیث ثقفتموهم چېرته چې وموندل په څلورو کې د اولني اخري حکم د قتال دی او دې دوو سره قتال نشته که دا د مدینې نه بهر هم وي او مدینه کې چې کوم دننه دی هغه سره خو هسې هم قتال نه واولئک دا کسان جعلنا لکم مونږ ګرځولی تاسو دپاره علیهم په دی باندې د دی په جنگ باندې سلطان مبینا حجت خکارا الله تخکارا حجت درکړه ده به جهاد وسره کوي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا سلورم حکم سیاسی احتیاط فی القتل یا اجتناب ان قتل المؤمن چې جهاد خو کوي خاصنا مؤمن مسلمان هم د توري د لاندې نشي خیال کوي پام کوي مؤمن مسلمان د توري د لاندې نه کی نو احتیاط په قتل کوي وما کان للمؤمن ندی مناسب جائز مؤمن لرا یقتل مؤمنا چې وجنی بل مؤمن الا خطا دا الا استثناء منقطع ده په معنا د لکن ښا نه مطلب نه چې مؤمن لا جایز نه چې بل مؤمن وجنی الا خطا مگر په خطا دی وجنی متصل شوی خدا معنا په خطا وجل جایز دی هم نه دی جایز نو دلته ما الا په معنا د لکن جدا کلام نه دی جایز مؤمن لره چې وجی بل مؤمن الا خطا لیکن که په خطا ته ولګید نو حکم وره دا مطلب الا مؤمنا اے الا خطا لكن ان قتلوا خطا نو فسمعوا حکمه فسمعوا حکمه وره داغه حکم حکم وره ادا ده ومن قتل مؤمنا چا چې وجه مؤمن خطان په خطا په تحریر رقبه مؤمنه آزاد دي کی یو سټ غلام مؤمن یو با غلام آزادای ولی غلام آزادای ځکه د هغه سر واغش د دنیا نه یو نفس او د یو فرد کمیرا وس وی وجه کنه چې وی وجه نه د دنیا نه د یو فرد کم شو نوس بل فرد راوستل غواړي نو بل پیدا کول خدای د اختیار کې نشتا نو دا یو صورت ته چې غلام په منزله د یو قسم لا مړ دی نه چې آزاد ک نو دغه په ځای ودرو معاشره له بل فرد ورک دی آزادې سره دای په بدله کې نو په تحریر رقبه مؤمنه دا الله حق به مداشي ځکه چې په دې قتل کې یو د الله حق ضایع کړي د بل بندگانو نو د الله د حق د پاره غلام آزادول دي دا به د دې چې د دیت د فدیه شي کفاره شي خو سره دقه پکې حکمت او چې د یو سره غسته ده نو د غلام آزادولو سره دا غ کمی په ځای به دقه تلافی وشي بل انسان به آزاد دنیا تراشي او بل ودیتون مسلمتون او دیت مسلمتون چې سپاری وی اله له د دې وارثانو د مقتول ته مقتول وارثان ته بدیت ورکي ځکه د بندگانو حق ضایع کړي دي نو د بنده حق دا د چې قصدن مدن خو نه چې قصاص سیواري خطا ان نه خو نقصان خو کو کنه چې وېک نه له بدیت ورکي الا یصدقوا مگر کا وارثان او تماف کی او موږ دیت نه لو ټیک ده معافم فین کان من قوم اوس دلتا سیاسی پالیسی بیانې قتل بیان یې وکړ نو قتل خطا او قصاص دا خو سیاسي حکمونه دي کنه بقره کې سیاسي حکم د قصاص و دلته سیاسي حکم د سره د دیت ته دا هم سیاسي حکم دی حکمران به تی دیت علی او بل به ور کوي نو دا سي سیاسي نور خبره یو سوک فین کان ک چرتوی دا مقتول من قومن عدوین دا یو قوم دشمن لکم استاسو د دشمن د قوم نه وجلی شوی حربیانو نو آلته نه سړی وجل شوی خو شرط دا دی وهو مؤمنون دا مقتول مؤمن نه کافر نه ولیک کافر وجل شوی دی په دار حرب کې نه خو بیا ایسه سزا جزا نشته خدا مؤمن دی خو په دار حرب کې دی او د یو سړی نه په خطا ولګید په خطا ته مؤمن په دار حرب کې لګیدل دی نو په تحریر رقبت مؤمنه آزادول دي د یو غلام مؤمن بس دیت خبره ونکړ دیت بني ولی بني وجدادا ک دیت ورکی نو سیاسی نقصان ده اب په دې دولت باندې عمل کسي مضبوط شي نو حربی لا مقابل لبا معاشی قوت نه پیدا کې نه ورکه و ان کان من قوم ک چرتوی دا مؤمن چې په خطا وجل شي د داسې قوم نه بینکم و بینهم میثاق چې تاسو دای ترمنځ وادي یعنی معاهد قوم دی نو فدیتن نو فدیه دی مرکی مسلمتن و دی سپاری لا اهلی دا وارثانو د مقتول تا و تحریر رقبت مؤمن و زادول دی دا غلام مؤمن مؤمن غلام بازاد کی دلته وګره مؤمن قید لگاو دا یو اختلاف مو تاسو اصول کې حسامین الانوار اصول شاشی کې به ویلي چې کم مطلق دی دا په مقاید باندې محمول لیکنی دی او کنه مطلق به په خپل اطلاق او مقید به په خپل تقید جاری کی دا زمون قاعده و د اصول فقه دا احناف نو نور ائمه سکول د قید د مؤمنه ته کتلی دي نو هغه نورو کفاراتو کې هم شرط څه کړی دی مو چې کوم ځای مطلق راغلی او په خپل اطلاق او چې کوم ځای مقید دی په خپل تقید بجاری کی خو حکمت په ما خو فقهي مسله دا خو پرېدا خو وایي دلایل به هر څه چی تاسو اصول کې ویلي خو دلته دا ده چې دی قتل خطا کې وګوره سکه مؤمن ولی د مؤمن فرد د معاشره نه کم کړي دی نو دی به معاشره له مؤمن فرد ور کوي دا حکمت شو حکمت اصل دا اوس کفاره و غیره د نال ته خو د مؤمن فرد څخه نقصان نه دی شوی نو هغه کې بیا شرط نه دی بس غلام زادول نورو زینو کې نو بهر حال دا یو خبره و خدل ته دا چې معاهد لور کول شي څنګه معاهد مثلا دا دا چې اوس پاکستان او د چاینا معاهده ده اوس د چاینا د یو مسلمان قتل د بل مسلمان د لاس خطا انو شو نو الته دیت ورکول شي ولی ومن یقتل چاچه وجه مؤمنا مؤمن متعمدا قصدا عمدا فجزاؤ سزا جهنم جهنم د خالدن فیا ډیره زمانہ به پدې کې خالدن ډیره زمانہ اغا مکس طویل مراد ځکه قتل قتل باندې د خو کافر شوی نه دی کنه نو د دین مراد یعنی ډیره زمانہ په جهنم کې پاتې کېدل البته خالدن همیشه به علی چې د قتل سګنلی جایز ګڼلی نو بیا په دې صورت کې خالدن وغضب الله علیه غضب د الله دی په د ولان ولانت د الله دی وعد له تیار کړي د لرا عذابن عظیم عذاب ډیر لوی یا ای الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل الله دا پنځم حکم اصلاح النیه جهاد کوي نیتونه سم کې یا تحقیق د من اسلمہ جهاد کې د یو سړی د توري د لاندې شو او هغه د اسلام سنه خو خولا نو بس اوس بده نه وجلی کیږي تحقیق وکړي اسنه مسلمان هم وای دا توري د لاندې نشي چې نه ته وته دا اسې د منافقت نه وي نو دا سم کوي یا ای الذین امنوا ایمان والا ویلا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کې جهاد له دین لوتی نو فتبینو تفشیش او تحقیق کوئ ولا تقولوا موای لمن غچاتا القا الیکم السلام چې پیش کی تاسو ته سنخه د اسلام او ته وتوی لست مؤمنه ته مؤمن نه داسې مکوي او مؤمن مو ته نه ناسې نه چې په بغیر تحقیق او په شک وجه مسلمانو نه وجه داسې شوی جهادونو کې لکه اسامه ابن زید رضی الله عنه نا واقع دا بخاری کې مغازیو کې چې یو سړی گزارونه بار بار کول اخر دا چې د بسرا لاندې چې را لاندې ک ونه شاته پټ شوی چې کله تور خلاصا وی لا اله الا الله کلمه وي نو بس د گزار ور کوي دا وي زمونږ د یاري وي اوس نو نبی علی السلام لا چراغه نو نبی علی السلام خپاو وی بار بار مال په دې پتون لا سلاس راچو او ساما دا غ لا اله الا الله سر بس کې قیامت کې او لا اله الا وي کته دوکه کوي نو د دوکې په بنیاد خو ته وجل نه شي کنه اصله ته والا او ته زمخ کې پته به ولګي چې اصل ته واغه سو خبره ختمه بیا به سرسو کی خو بهر حال دا د چې په شک په بنا بنوجي د قرن خالد رضی الله عنه یو کار کړو بخاری کې مغازیو کې راځي چې خالد رضی الله عنه یو قوم لته او دعوت ورکړو ایته د اسلام دعوت ورک ناغي د اسلام الفاظ نشو ویلې نه پوهېدل غریبانان نو مسلمو کنه نوې سبانا مونږ صحابیان شو او یې جوړې دا ثابتوب اسلام دی لکه چې نبی علی السلام صحابه ته وسوي صحابي وی کنه صحابي ناوی الکه دا دا سبا ناوی کنه دی اسلام نه مانی پس شروع په وکړه تور باندې ووال اصحابه وته نه ای بس اخر اختلاف شرال البیا نبی علی السلام نو چې نبی علی السلام د پته ولګی دا ناوی اللهم انی ابرو الیک مما سنا خالد الله غوړزه دا غشینه برم چې خالی دوکړل مسلمانانه وجلی دي خدای نه پوه شوی خو زبریم نو بهر حال دقه خبره کوي لا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمن دا سموه تحقیق کوا سونه د احتیاط خبره ده چې عین میدان جنگ کې اغا په حالت جنگ کې ده او چې کله ویلا اله الله بس توره به ودره به منه وجلی کی او دلته مونږ سکو یا مخکې چې دا کومې فتنې تیر شي سم پکې وکړه ها په کم کوم نوم مسلمانانه وجل قران سوي شریعت سوي نو دا ډېر د احتیاط خبره قتل د یو مسلمان سړی اسانه نه ده قران وای دا سم کوي چې وسړی مؤمن دی د اسلام نه خخی او ته ولست مؤمن ته خو مؤمن نه تبتغون عرض الحیات دنیا تاسو غواړی فائدہ د ژوند د دنیا د دې لپاره چې را ماته سره غنیمت فائدہ ملو شي نو پیند الله الا سره مغانم کثیره غنیمتونه ډېر کذالکوم دارنګ کنتم تاسو من قبل د دینه مخ کې تاسو مخ کې داسې پورا نه پوي دی کنه په اسلام دونه کلک نه وي او فمن الله علیکم احسان وک الله پتا سنو مضبوط کړه نو دقه سی په تبینو نو مسلمانان بې ابا ستا غوند دا سکل کونی کړه خو چې کلمه ویلې د بس د مال جان سره شو محفوظ شو په تبینو کفر بواه تخکارا شنو بیا وجل شي چې کفر بوانینو لا یستوی القائدون ندی برابر اغا قائدون ناس د جهاد نه من المؤمنین مؤمنانو کې مؤمنانو کې چې کم خلک جهاد نه ناشتي جهاد لندی تله او زرشتا وینه غیر اول zarar غیر اول zarar چې ندی zarar والا من روغ مټ دی روغ مټ دی او جهاد لندی تله دا اول مجاهدون او جهاد کوونکي په سبیل الله دا الله پلار کې بیا والم په لګولو د خپل مالونو انفسهم او په کړولو د خپل نفسونو یو ده ناس غیر اولی zarar روغ مټ لفظي معنی په ځای موږ څوکړه حاصل معنی روغ مټ نو اسانه شو او لفظي معنی چې کې غیر اولی غیر اولی zarar چې ندي او زروالا عذر والا نه دي یعنی روغ مټ دي هغه روغ مټ ناس او مجاهد برابر نه دی ولې د ناس ته هغه جهاد کوي خدا به کوم صورتي کله چې جهاد فرض کفایه فرض کفایه فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړی د الله مجاهدینو ته به امواله په مالونو د دیوان په سیمه او په کړولو د نفسونو دی علل قائدین پناس باندې درجتن یو درجه وکلن او د ټولو سره وعد الله الحسنا وعده کړی د الله د جنت کناست او کو مجاهد ده وفضل الله المجاهدین فضیلت ورکړی الله مجاهدین تعالی القاعدین پنا سبحان اجر عظیم د اجر ډیر لویم او درجات منه او دله درجی دی لوی لوی منه د الله د طرف نو مغفرت او مغفرتم دی ورحم او مهربانی وکانه الله د الله غفور رحیم بخون کې مهربان ندلته وګوره د اشکال بګی دار چې کله وی یو درجه او کله وی ډیره درجی دی نو دلته زه په زه تقته ده چې هغه بلا عذر دی غیر اولی ضرر دا غیر اولی ضرر دی نو دا, دا خبره دلته ختمه شوه ولا یسویل قائدون من المؤمنین غیر اولی ضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم انفسهم کلام ختم او دا اوس هغه سره ولګوا بار سره وفضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما درجات منه دا دا مخ کې سره لګي بلا عذر ناس او مجاهد دا برابر ندی د مجاهد په ډېر لوی درجه دی او جهاد وکم جهادي فرض کفایي ښا عین نه عین کې خو بیا درجو خبرې نه دی مجرم دی کفایي یادای فرض کفایي او مجاهد جهاد لتل دی او د روغ مټناسته نو د د اجر نازیمام د درجات منه ډیر درجو والا دی دویم د معذور اولې زوارار دی نو دا منس کې چې وای فضل الله المجاهدین باموال انفسهم القائدین درجه دا کم ده معذور یو مجاهد تل دی او دویم معذور دی کور ناشته نو د خدا وزر د وجه دی کنه نو صرف د مجاهد په د یو درجه ده ایو درجه سره صحبت د امیر دی چلته امیر سره دی او دلته امیر نشتا نور خو د دنیت د جهاد د خدا عذر د وجه نه تل نه ده نو دتا هم د جهاد ثواب ملاوي خدا د پیسې رب یو درجه د صدا د امیر ده بس وای شپوس په دې تقدیر سره به دا حل کی ان الذين توفاهم الملائکه زجر او ترغیب مج... هجرت تا هجرت هم کوي جهاد د پاره هجرتي یقینا کسان توفاهم الملائکه چې ساخلی تی فرشته ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکی په خپل ځانونو په ترک جهاد سر په ترک هجرت سره هجرت نه کوي په ځان ظلم کړي ده د دار حرب نه ناروزي قالو نو فرشتي وو ته وی فيما كنتم په کوم حال کې وې تاسو په کوم حال کې وې یعنی هجرت هم ولې نکاو قالو نو دی وی كنا مستضعفين مونږ او کمزوري فل ارض زمکه کې مونږ ځکه جهاد نشو کوله قالو فرشتي ورته وی الم تکون ارض الله عین وزمک د الله واسعتن فراخه فتوحاجرو فیا چې تاسو به هجرت کړو دینم نشو کوله جهاد هم نشو کوله نو هجرت بم کړو تفسیر قرطبی لیکي چې فی هاذ الایا دلیل علی هجران الارض التي یعمل فیها بالمعاصی دا وی دلیل له پدیم چې کوم ازمکه کې د الله بغاوت کیږي او د دې ایمان خاطرې تئی نو په دې سړی باندې به بیا دقه وطن پر خوستل پکای کله چې ستا ایمان ته خطر نه ده ټیک د ګناونه نه خو دنیا ډکه خامخا کی خو ستا ایمان محفوظیږي تخپل دین کول شي ټیک خو چې کله پويږي چې د وخت کې زما ایمان ته خطر ده ایمان محفوظ نه سم ساتلې نو دغه وخت کې به دغه دار معصیت هم پرې دی څنګه چې دار حرب پرې خوستل غواړي اولای کدا کسان ماوام جهنم زه جهنم ده وسات مسیر او ډیر بس زه د ورتلو ده الا المستضعفين مستضعفين او هجرتونو کو نه خیر ده کمزوري من الرجال د سړونه او النساء د خزونه بډاګان دي اخزي ول ولدان او ما شومان لا یستتیون هیلا چای طاقت لري د چل دتلو دتلو چل ولا نه ورځي څنګه هجرت وکم په کوم لار شم ولا يهتدون سبيلا او نمومي بللار دا شتلار باندې هغه نه پری دی او بل لار ورته معلومه نه ده یا ولا چل نه ورځي چې څنګه سړی وزي نو دا سړی ک هجرتونو کو پات شونو معذور دی نو ده مستحق د عذاب نه دی فولای کدا کسان اس الله قریب د الله یا فوانهم چې معافیو کې دوی تا وکان الله د الله عفونا فکون کې غفور مهربان ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسا دوس هغه ترغیب هجرت ته او دا قانون دی سیاسی غام هجرت ته ترغیب دا سیاسی قانون الکه هجرت څنګه سیاسي قانون دی دو مطلب دی یو دا دی چې کله هجرت ته ضرورت شي نو حکمران به د هجرت اعلان هم کوي الکه زه د ملک نه پلان کې ملک تلاړ شي هجرت سیاسی حکم یعنی اجتماعي حکومت بیا جوړي لکه نبی علی السلام حبشه ته یو ځل د هجرت اعلان وکړ بیا د مدینه وکړ اثر براو او دویم مطلب دا دی چه امیر او حکمران به مهاجرو له ځای ورکوي او نصرت به کوي د بل ملک مهاجر رالل نو مسلمان حکمران به دغه مهاجرو له ځای ورکوي لکه مدینه خلکو د مکه مهاجرو له ځای ورک بیا په دې تاریخ د اسلام کې دا ده چې هجرت مهاجر کین او مسلمان ول ځای ورکي افغانستان کی روس راغې جهاد شروع شنو پاکستان ولا زې ورک خو سغه خپل هجرت دی په سیلاب وبکې وړي نو بهر حال هجرت په دې اعتبار سره سیاسي حکم دی چې سبقې ها حکمران با مهاجر لزه ورکه او نصرت بکې نو داسې سیاسي شو ومن یهاجر فی سبیل الله سوک چې هجرت کی د الله پلار کې اجد فل ارض او بمومی پزمکو دنیا کې مراغمن کثیره زید او سیدو ډیر مراغم لکه حدیث کې راضی کنا اغا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغله او خبره کړې وا نو نبی علیہ السلام ورته وی علی رغم انف ابي ذر اگر که د ابوذر پوزه په پخاورو ککړ کیږي نو دراصل روغام ویل کیږي دوړې ته او خاورې ته مطلب دا چې هجرت وکي نو یجد فی الارض مراغمن کثیره او بمومی دنیا کې مراغمن کثیره خاور ډیره الله وی دا خاور نه بل خاور پښتو کې مې کنه کدا خاور واغه خاور خاور مراد زمکا زه زیبه مت ملوش او دویم وسا او فراخی به ملوشي الله به ته فراخی وسات هم براوري د مال دا د الله قانون دی وګوره صحابه کرامو هجرت یو کو د مکې نه کنه نو چې لاړل د مدینه وسیز مکه خوره ملو شو او دویم پاغه مهاجرو چې تش لاستلیو الله سکړل التا مالدار کړ دولتمن کړ ومن یخرج سوک چوزی من بیتی د خپل کور نه مهاجرن هجرت کون کې الله او رسولي دا الله د رسول د رضا د پاره سم یو درې کول موت بیا را لاندې کې عمومي دي لره مرګ مرګ پرایش پلار کې لار رسیدل نه دار هجرت تا پلار کې وفات شو فقد وقع اجر علی الله یقینا ثابت شو د د اجر الله سره بس نیت د هجرت کړه د هجرت وشو اگر کدار هجرت تر رسیدل نو وکان الله غفور رحیم دی الله بخون کې مهربان کشاب کې زمحشری لیکلی دي چې دا یوازې دغه هجرت نه بلکې کلو هجرت لغرض دینین من طلب العلم من طلب العلم او جهاد او جهاد او حج او فرار الى بلدن وی دی کې هر هغه هجرت دینی مراد طالب العلم دی د کورنا علم لوت مجاهد جهاد لوت حجی حج لروان شو ثم یدرکه الموت پلار کې مرګ راغی فقد وقع اجر الله شو بس اجر ملوش دا سه شو لکه د علم کو نو دا طالب قیامت کې دا علماء په سب کې پاجي هغه سړی به د مجاهدینو سب کې پاسی یا بل به د حاجیانو سب کې پاسی اگر چې حج نه دی کړی وقع اجر علل وکانه الله غفور رحیم د الله بخون کې مهربان و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح اوم حکم سیاسی قصر الصلاه فی السفر والجهاد قصر د صلات او صلات خوف صلات خوف مسله دا بمی صلات خوف او قصر سیاسی مسله دا سره چې امیر جهاد با د دې مونږ تنظیم او اهتمام کوي کنه مطلب امیر د فوج با په سفر او جهاد کې هم د مونږ ټریننګ ور کوي د مونږ پابندي وي نو وزغه صلات خوف او دارنګ صلات قصر بیان څنګه چې په چې فتنه او ګن کې به واچي تاسو لره هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی د کافر د حملې نه یریږي خو لیکن دا قید احترازی نه دی ښه اتفاقی دی بلکې صلات خوف او قصر که خوف د دشمن یقیني دی او کنه دی نو په جهاد کې بسی صلات خوف او قصر به ان الکافرین یقینا کافران کانو دی لکم ساده پارا دوم مبینا دشمنان خکارا نو یار و حمله کولی شي لہذا صلات خوف وکي صلات خوف سره با د دشمن حمله نه دا یو جهاد کې داسې شی و چې کافرو حمله کوله خو صحابه کرام ماسپخین مانزه ته ودرېده ورسته وی الکه مونږه غلطي وشو دا خو دوی مانزه ته ولاړو خو مقوا چې عمله پکړې وې بس ټول هم ختم ټول هم ختم کړې وې چا ورته وې بل مونځ را روان دی مازیګره خو دوی بالکل نه پریدي پای کې به پیو کو بس آیاتونه راغل بس نبی علی السلام دوړه لیکړه ایا ریان شو ډیر اساس سره لوب وکړ نو صلات خوب سره ا طریقه چې کومه ده معلومه ده کان یو ډلا خپل وسوي الته ولاړ یو بدلته و اذا كنت فيهم کله چې پیغمبر ته په دوی کې فاقم تلو مصلا نو قائم ک دوی لمونز مونږ ته قائم دلته هم د عقاید اتفاقی دی ښا احتراجی نه دی مطلب چې پیغمبر نین ول صلات خوب بنی ایبا خود دلته پیغمبر ته ځکه وای چې د پیغمبر نه علاوه چا بل چا پس بیا مونږ چرته کاو پیغمبر موجودی بل چا پس بیا سکه چې مونږ کوي نو د نبی علی السلام د وجنه دا وچه نبی علی السلام ته حکم کړي ځا کوم د فیهم دا ذمہ داری ستاد او اوسم دا دا امیر دی نو امیر به ودریږي او دوه ډلې بکی دا دوه ډلې جمع ولې نه کوي خود به کوي کنه آسان کار دا اصل د جهاد موقع ده جهاد کې اطاعت امیر ضروری دی امیران دوه نشي درنه بس یو زکا یو امیر پکار یو امام نو په مانځ کې چې دینو تګ را تک جایز کو خو چې نظم نسق او اطاعت امیر متاثر نشي وإذا كنت فيهم کله چې ته په دې کې فاقمت لهم الصلاة قائم ک دوی لمونز فلتقم نو دې دېږي طائفتون یوډل منهم د دینه ما کتا سره ولیا خذ اصلاتهم اصل د خپل والی حالانکه مانځ کې اصلي مسلې بلره کې خو صلات خوب او جهاد دوران کې به اسلار وخت په غاړي مانځ کې بمی د مانځ کې د اصله لری کول جهاد میدان کې ګناه ده د وار وخت په غاړي فاذا سجدو پس کله چې دوی سجده وکي دا ولنی رکعات یعنی یو رکعات شي فلیکونو من ورائکم نو دوی دي شي تاسو نه روستو دا ډله دی لاړ شي دشمن طرف ته دی ودري خبره اترې بنه کوي جنگ بنه کوي که جنگ یو کو خبره کومز به دغه کس ماج ول تا ته او تل راتل جایز بیا چې کله سلام واړی دا ډله ولاړ شي هغه بل برا شي هغه رکعات بزان ځان لو کی چایو کی لاړ وي شي هغه بل برا شي ځان ځان لا باغه ولنې رکعات چې پاتېو ابو کی او د الذين كفروا خو خیغه کسان غواړي کا هغه کسان چې کفر کړي دي لو تغفلون عن اسلحاتکم چې غافل مومي تاسو د خپل اسلحې نه وام ته اتکم او د خپل سامان جنگ نه نو فیمیل علیکم ملتا واحده نو عملو کی پتا سمانه عمله یو ځل او ختمم کی نو زکه صلات خوف حکم راولېګم ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو ان کان بكم ازن ک چرتوی پتا سمانه تکلیف می مترند باران باران په شیبو روان دي اسلحه پکې خرابيږي او کنتم مرضا یا تاسو بیماران انت نو ګنا نشته انت زو اسلحه تکم چې کېګ د خپل اسلحه بیا خیر باران کې خرابېدو د یجه یا بیمار دی نشي بل مرګري له ورکړې دا غي وسره ګرځي ټیک وخذو حذرکم خو بیا هم بیدار اوسه واخل خپل سامان د یری یعنی اسلحه د اسلحه نه با میدان جهاد کې غافل کیږي نه ان الله بشک الله دلیل کافرین تیار کړي کافر لپاره عذاب مهینا عذاب سپکون کې پیدا قضیتم الصلا کله چې تاسو پوره کې موز نو فذكر الله یادوي الله بیا قیامن په ولاړه او قودن پنا سوالا جنوبکم او پملاستا دا مطلب نه چې مونږ شنو بس نور الله ما یاداو مونږ نه علاوه بیا دوران جهاد کې خپل ذکر اسکار جاری ساته الله یادوا سورته توبه کې برا سورته انفال کې براشي قاعده پورا چې دا الله ذکر کوي چې دا الله امداد شامل حال شي خو فایزت مننتم کله چې تاسو په امن یې نو فاقیموا الصلاه بیا پورا قائم کې مونږ دا خو صلات خوف د عذر د وجنه کله چې خوف نشته او امن دی نو بیا به اقامت الصلاه پورا مونږ په صحیح طریقه ان صلاتا یقینا مونږ شری کان د عل المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا فرض موقوتا خپل وخت بیا به د وخت هم خیالي ولا تهینوا فی ابتغاء القوم تشجیع للجهاد نو جهاد کوي جهاد کوي مونږ زمکو نو بیا جهاد شروع کوي مونږ خبر اومانس کې کنه نو ولا تهینو فی ابتغاء القوم تاسو سستی مکوي په لټولو د قوم کافر کې کافر پسې لټونه کوي ان د کافر نه غافل کېږي ما ان تکونو تعلمون کچره تاسو ته تکلیف رسیدلی تاسو دردمن شوي يئ، نو فإنهم بېشکه دوی م يئ، فإن تکونو تعلمون، که تاسو درمن کېږئ، تاسو يئ، جهاد کې به مرګ ژوبله راځي، نو ان تکونو تعلمون، که تاسو دردمند کېږئ، نو فإنهم بېشکه دوی م يعلمون، کنه درمن کېږي، کما تعلمون، لکه څنګه چې تاسو درمن کېږئ. هغوی ته هم تکلیف او زخم رسي خو هغوی بیا میدان کې ولاړ دي نو تم میدان کې ودره وترجون او بل دا ده چې تاسو خو امید هم ساتئ من الله د الله نه ما دا غ جنت لا يرجون چې هغوی نه ساتي ستا د جنت تمه ده خو د جنت هم تمه نشته او زخم هغه تم رسی او تا تم بیا ملاړ دی او ته سستی کې وی مکو وکانه الله دی الله علیمن پوی او حکیمن حکمت والا